سره نه وخت شي ها ښه معلومیږي دا خبره چې تصویرونه جوړول او دا ویډیوګانې هر چا دپاره ناجایز دي خو دا پیران او دا مولیان نه دي په کارو چې دا خو ته سخت ځان ساتي مولیانو له دا په کار نه دي پیرانو له دا په کار نه دي چې دیم ګروپونه جوړوي او په هغې کې هغه کوي تصویرونه کوي ځکه چې عام خلکو باندې بیا ډېر بد اثر پرېوځي اولئک دقه خلق دا د تفسیرونو والا نه دي شرار الخلق دا بدترین خلق دي دا بدترین خلق دي عند الله په نزد الله یوم القیامه پر ورځ د قیامت هلکه دې حدیث نه معلومه شوه چې ام حبیبې هجرت کړی خو حبشو ته ام سلمی بی بی چې دینو هجرت کړی و حبشو ته حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسحاق بن سعید السعیدی عن ابیه عن ام خالد بنت خالد قالت دا دغه نه ده ام خالد قالت هغه ووی چې قد دا وړه جینۍ وه قدمتو زرالی لما دا ام خالد دا خو بیا رستو واده شوی دا او بیا دا واده نه پس بیا د دې زویم شوی دی خالد خدا د خپل وړوکوالي بیان کوي وی قدمتو زرالم مدینې ته من ارض الحبشه د ځمکې د حبشو نه مور او پلار مې هجرت کړی او حبشو ته زم وسره تللی ومه نو بیا د حبشو نه رالو مدینې ته و انا جویریتون او زه وړه جینۍ وم زه وړه جینۍ وم فکسانی رسول الله صلی الله وسلم نو واغوسته ماته رسول الله فکسانی رسول الله وسلم نو واغوست ماته رسول الله څه شی راته واغوست خمیستا زړوکې خمیسه هغې څادر ته وایي چې هغه یا د ریښمو نه جوړي یا د وړی نه خمیستا څادر یو څادر و وړوکی غوندې څادر و دی راواغشت او د لوپټې په شکل یې ماته مانه تاو کړو نو وی غستو ما ته رسول الله خمیستا زړو کې لها اعلام چې داغه داغه لیکي وي دا تور او سپینې لیکي پکې وي فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو شروع شو پیغمبر علیه السلام او داسې به ای وګوره کنه بچی دا پکې توره لیکه ده ای دا پکې سپینه لیکه ده څونه ښکلې ښکاري زه به خوشحالولم یمسح الاعلام چې هغه به ګوتې والې په هغه نښو په هغه لیکو بیده په خپل لاس مبارک ویقولو او رسول الله به وی چونکې دا ماشومه وه د حبشون راغلی وه دې ته هم دا د حبشو ژبه نه ده دا د افریقې والا ژبه ده ورته یاده وه نو ما ته رسول الله د خبشو په ژبه کې وایي و یقول او وی چې یاره ډېر ښکلی ده دا څادر دی ډېر ښکلی څادر دی ډېر ښکلی څادر دی نو حبش ښکلي ته سناه وایي سناه و یقولو پیغمبر علیه السلام وی سنا سنا خکلی دی خکلی دی دا صادر خکلی دی خکلی دی هلکه سنا څه ته وایي قال الحمیدیو امام حمیدی وی حمیدی دا بخاری استاز دی چې یعنی مقصد د رسول الله په سنا سنا سره څه دی حسنون حسنون خیسته خیسته معلومه شوه چې حضرت ام خالد دا هم هجرت دغه ته کړی و حبشو ته کړی و ماشومه وه بیا رالله حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله روایت ته د عبد الله نه د حبشو په ماجرو کې عبد الله ابن مسعود سیمو موخه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال عبد الله وی واقع بیانوي چې موږ لا هجرت نو کړی حبشو ته نو موږ به رالو رسول الله به په مانځه ولاړو موږ به پې سلام واچو السلام علیکم هغه به راته وی وعلیکم السلام کنا نسلم موږ به سلام اچو علی النبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام وهو یصلی او رسول الله به مونځ کوو پیغمبر اسلام به په مانځه ولاړو مونځ به یې کوو فیرد علینا نو هغوی به مونږ له جواب راکوو چې مونږ به ورته مانځه کې ووې السلام علیکم هغه به راته وی وعلیکم السلام د اسلام په ابتدا کې مانځه کې خبرې کول جایز وي د هغې نه وروسته بیا پابندي راغله خیر پیغمبر مو موږ ته جواب راکو په دې کې موږ بیا لاړو حبشو ته هجرت هم وکړو چې هجرت هم وکړو نو بیا واپس رالو مدینې ته چې مدینې ته رالو رسول الله سره چې ملاو شو دی په مانځه ولاړو نو موږ ورته وی السلام علیکم اوس مانځه کې ورته وایو هغه راله جواب رانه که مونږ وی یا خدایه دا پې څه کیسه ده مخکې به پې مونږ سلام اچو مانځه کې به مونږ له جواب راکه اوس یې راله جواب رانه که فلما رجعنا کله چې مونږ واپس راللو من عند النجاشي د خوا د نجاشي باچانه د حبشو به چې پخوا کم سړی باچا هغه ته به نجاشي وي دا د یو خاص سړي نامه نه ده ښه د رسول الله زمانه کې چې دا کم نجاشي باچا و د ده نامه ده اصحمه اوس به راشي دته حدیثو کې نو سلمنا علیه من سلام واچو پر رسول الله فلم يرد علينا غي مونږ ته جواب رانکو چې جواب یې رانکو بیا یې مونځ وکړو قلنا یا رسول الله موږ ورته ووې ای د الله رسوله انا کنا نسلم علیک یقینا موږ به سلام اچو پته فترد علینا تا به موږ ته جواب راکو او دا نن دې راله رانه که دا ولې وی نن الله تعالی په مانځه کې یو دا حکم را لیږلی دی چې مانځه کې به خبرې نی قال رس نغه وی پیغمبر علیه السلام وی ان فی الصلات یقینا په مانځه کې هلکه چې ته مونځ باندې ودرېږې نو په مانځه کې چې دی لشغلا ډیر لوی شغلی شغل شغل دی ته وایي چې زړه د یو خبرې پورې نښتي کله چې سړی نیت وتړي زړه د الله سره مشغولی الله ته توجه وي نو چې الله ته توجه وي د زړه چرته کې دا دغه چې هغه تا ته جواب درکړي یا تا سره خبرې وکړي نو په مانځه کې چې دی شغلا یو لوی شغل دی مشغولتیا ده د الله سره د دې وجې نه مانځه کې خبرې کول نه دي پکار خیر دا خبره خو شوه سند ته ګورې په سند کې که ستاسو خیالي ابراهیم راغلی دی ابراهیم ابراهیم نخعی داغه شاګرد دی سلیمان سلیمان د ابراهیم نه روایت کوي ابراهیم د القمه نه کوي القمه د عبدالله ابن مسعود نه کوي دا سلیمان وایي چې ما ابراهیم ته ووی چې ستا څه معامله دی ته چې په مانځه ولاړې او یو سړی خبر نی او په تا سلام واچوي ته څه کې ته د سلام جواب ورکې که نه ما خپل استاذ ابراهیمې نخعي ته ووی چې ته په مانځه ولاړې یو سړی راشي او خبر نی په تا سلام واچوي ته څه کې فقلتو سلیمان وی ما اووی لابراهیم د خپل استاد ابراهیم نخه ایتا چې کیف تصنع انت ته سرنګې کار کې پتا چې څوک سلام مانځه کې واچي ته سرنګې کار کې نو قال هغه راته جواب کې ووی چې زړه کې جواب ورکوم زړه کې راته وی السلام علیکم زه زړه کې ویم په خولې نه وعلیکم السلام قال ابراهیم راته وی اردو زه جواب وته ورکوم ملک جان فی نفسی په زړه کې حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى ابو برده دا د ابو موسی صاحب زوی دی دی روایت کوي د خپل پلار ابو موسی نه د ده واقع داسې ده چې دا واقع وورې نو بیا به د ته مشکلات حدیثونو کې نه کني ورنه سړي ته مشکلات ابو موسی اشعری دا د یمن اوسېدونکی و نو دی د یمن نه راغې مکې ته دا خبره باندې پوهوی ځان ایمان یې راوړو په رسول الله چې ایمان یې راوړو بیا صحابه ته رسول الله ووی چې زه هجرت وکړې دغه ته لاړ شي حبشو ته نو حبشو ته به چې خلکو هجرت کو نو مخ په یمن به تلل یمن کې به هلته دغه کې کېناستل کشتو کې نو بیا به تلل صحابه ته وایي ځای تاسو لاړ شئ ابو موسی اشعری وایي ما ته هم رسول الله وایي چې زه ته وطن ته ځي دوی سره لاړ شه پیغمبر اسلام ابو موسی اشعری ته ویلي چې دلته وخت تېرول سخت دي ته خپل وطن ته لاړ شه نو چې کله هغې نورو ته وایي چې تاسو دغه ته لاړ شئ حبشو ته نو رسول الله ابو موسی ته وایي هلکه ته د دوی سره لاړ شه خپل وطن ته نو چې دوی تلل تلل چې یمن ته ورسېدل نو ابو موسی سه خپل علاقه کې پاتې شو او دا نور صحابت کشتی کې کېناستل لاړل کله چې ابو موسی اشعري ته بیا دا خبر ورسېده چې رسول الله مدینې منورې ته دغه کړی دی هجرت کړی دی نو دی بیا راغی ابو موسی اشعري سره د خپلو ملګرو کشتی کې کېناستل کشتی کې چې مونږ لاړ شو مدینې ته چې په کشتی کې کېناستل یا حسن اتفاق دی یا بد اتفاق دی هوا الټه شوه راتلل داسې مدینې ته او چې الټه شوه دغه کې هوا ولګېده دغه داسې په مخه کړه کشته لاړه حبشو ته چې حبشو ته لاړه په حبشو کې ابو موسی اشعری د حضرت جعفر صاحب سره ملو شو جعفر لا دغه کې ولته و لا راغلی نو وی جعفر خوشحاله شو چې مړه بس موږ سره به بیا چې رسول الله دوی ته جواب ولیږه چې راځئ نو بیا د جعفر صاحب سره ابو موسی بیا را روان شوی دی نو چې مدینې ته رالل نو داسې وخت کې دوی رالل چې دلته کې خیبر دغه شوی فتح شوی رسول الله د خیبر نه راغلی نو خو علاقه د خیبر دغه وه فتح وه چې داسې تاسو دا ټکې یاد کې نو بیا مختلف حدیثونه دي تاسو ته به څه مشکلات نی ابو موسی صاحب یو ځل راغلی دی دغه ته مکې ته ایمان یې راوړی دی بیا چې وطن ته ته نو رسول الله وی الکه د دې ملګرو سره زه تم خپل وطن ته بیا تللی دی بیا د هغې نه پاس بیا چې دی نو را روان شوی دی مدینې ته قال ابو موسی وی بلغنا رو رسید منگتا مخرج النبی صلی الله علیه وسلم راوتل د پیغمبر علیه السلام دلته مراد د راوتلو نه باست نه دی مراد د وتلو نه څه دی د مکې نه مدینې ته تلل د مکې نه مدینې ته هجرت کول ونحن بالیمن او موږ په یمن کې فرکبنا سفینه نو موږ سواره شو په کښتی کې چې هلکه اوس د یمن نه لاړ شو دغه ته مدینې ته فالقتنا سفینتنا نو وغورځو موږ له کښتی زموږ الی النجاشي نجاشي باچا ته بالحبشه په حبشو کې کشته زمونږ هوا الټه شوه چې الټه شوه د مدینې په ځای باندې مونږ دغه ته په مخه کړو حبشو ته چې لاړو فوافقنا مونږ مخامخ شو جعفر ابن ابي طالب د حضرت ابو جعفر صاحب سره جعفر د حضرت علی رور دی هلته دی د دې مهاجرو مشرو فاقمنا معه نو مونږ اوسېدو د هغه سره حتی تر دې پورې قدمنا چې بیا موږ ټول ماجر رالو مدینې ته چې مدینې ته رالو فوافقنا النبی صلی الله علیه وسلم نو موږ مخامخ شو د پیغمبر علیه السلام سره خدا کله حین افتتح خیبره په هغه وخت کې چې رسول الله فتح که خیبر رسول الله لا د خیبر نه واپس نو راغلی خو خیبر فتح شوی و فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چې لکم ستاسو د پاره دی انتم تاسو بل څوک نه یا اهل السفینه ای خاوندانو د کشته هجرتان تاسو له دوه هجرت شو عام خلکو له یو هجرت د مکې نه مدینې ته او ستاسو د پاره ډبل هجرتونه شو یو د مکې نه حبشو ته او بیا بل د حبشو نه مدینې ته باب موت النجاشی دا باب دی د مرګ د نجاشي دا نجاشي باچا چې اصحمه نامې وه دی بیا مسلمان شویم دی رسول الله ته جواب راولیږه چې حضرت ته وایه څوکم هر څه پرېږدم درشم او که نه دلته حکومت کوم پیغمبر صم ورته ویې راځمه دغه ځای کې دغه کوه ستا د وجه نه چې ستا حکومت مسلمانانو ته فایده ده غالبا په نهم کال د هجرت باندې دغه مړ شو نجاشي بادشاه خو چې مړ شو د مرګ سره جبریل راغی رسول الله ته خبر وکړو چې دقسې نجاشي دغه شو هغه وفات شو حدثنا ابو الربيع قال اخبرنا ابن عيينه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر وي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی حين مات النجاشی په هغه وخت کې چې وفات شو نجاشی چې په کم ټیم نجاشی شیب وفات شو په دقه وخت کې رسول الله صحابه ته سوی مات اليوم رجل صالح الکه مړ شو یو سړی نیک نجاشی ډیر نیک سړی او هغه مړ شو فقومو الکه پاسه صحابه او فصلو علی اخیکم او منځو کې د جنازې په خپل رور په دې خپل رور نجاشي باندې مونځ وکړي دا نجاشي څوک اصحمه چې د هغه نامه وه اصحمه تاسو ویلي که نه د حبشو به چې کوم باچا و هغه ته به نجاشي وي خو د دې نجاشي نوم دی اصحمه مسله دا ده چې جنازه په مړی کوي شرط دا دی چې د مړي جوسه ازیري او داسې جوسه ازیري چې هغه جوسه ژوند تیرولی شي اوس دا نه چې خالی یو پتون یې راوړي او کیږي د دا یو پتون ژوند نشي تیرولی یا د نامنه لاندې غونډ دی دواړه پتونونه شته او کې دی خو بیا هم جنازه نه کیږي نه کم از کم دونه بدن دغه وي چې دغسې بدن جون تیرولی شي مثلا مړی شوی دی یو پتون کې الوتی دی سړی کې سړی چې یو پتون نی جون تیرولی شي دواړه پتونونه تې الوتی دي خو د سپوغز نه بره شته دی هرڅه شته دی بیا هم پې جنازې دغه کیږي په جنازه کې یو شرط دا دی چې د مړي جوسه حاضره که نوي تاسو که وګورئ ډېر لوی لوی صحابه شهیدان شوي دي په غزوې موته کې په اتم کال د هجرت حضرت جعفر شهید شو د جنازې مونځ یې پرې ونه زید ابن حارثه شهید شو د جنازې مونځ یې پرې ونه کو عبدالله ابن رواحه هغه شهید شو جنازې مونځ یې پرې ونه کو دېخوا بله واقع ده بیر معونه په بیر معونه کې اویا قاریان دی او دې کافرو شهیدان کړه د جنازې مونځ یې پرې نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غیبانه مونځ کړی دی یو دغه باندې کړی دی په حضرت اسحمه باندې د دین مخکې نه دی کړی د دین رستم نه دی کړی معلومیږي دا خبره چې په غایب باندې د جنازې مونځ کول نی پکار پاتې شو دلته نو کان من خصوصیاته دا د رسول الله د دغه نه د خصوصیاتو نه یا عام خصوصیاتو یا الله پاک د تا هغه جنازه کشف کړی هغه دغه ورته ښکارېده خو دا دغه د خصوصیاتو نه ما وینې مخکې بیا کړی دی چې اوس مونږ یې کوو او نه بیا رستو رسول الله کړی دی نه ابوبکر کړی دی نه عمر کړی دی حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده ان عطا حضرت قتاده وی چې حضرت عطا حدثهم هغه حدیث بیان کړی دی خپلو شاګردانو ته عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاری د جابر ابن عبد الله انصاری نه ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر صلی علی النجاشی هغه مونځ د جنازې وکړه په نجاشي فصففنا نو مونږ صفونه جوړ کړو وراءه رستو د رسول الله نه هلکه جابره چېرته غلط شوی نه وی نه غلط نه یم اوس هم راته هغه نقشه معلومه ده زه په دویم صف کې ولاړم اوس هم راته یاد دی فکنتو فی الصف ثاني جابر وایي زه ولاړم په دویم صف کې لاندې د راوي نه شک دی چې استاد صاحب دویم صف ویلی دی او قال یا داسې وایي چې الثالث په دریم صف کې ولاړم حدثني عبد الله ابن ابي نفس شری شیبه دی په اسهمه باندې هلکه د اسهمه څوک و النجاشي چې هغه د حبشو بادشاه و ځینې خلک وایي دلته مراد د صلا نه دغه دی دعا وایي نه نه نه دعا تې نه ده مراد خدای په خیر کې سم د جنازې مونځ فکبر اربعا څلور تکبیر یې مووې د سلیم د سلیم ابن حیان نه روایت کوي یزید وی تابعه متابعت کړی دی د یزید عبدالصمد عبدالصمد هغه هم د سلیم نه روایت کوي حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا یعقوب بن ابراهیم قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسیب سل ابو سلما چې د عبدالرحمن زوی دی او سعید مسیب دې دواړو راته ویلي دي چې ان ابا هریره چې یقینا ابو هریره اخبرهما هغه خبر ورکړی دی د لاندې شاګردانو ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول نعا هغه خبر ورکه د مرګ لهم د صحابو د پاره صحابو ته د مرګ خبر ورکه د چا د مرګ خبر النجاشی یا د نجاشی د نجاشی باچا د مرګ خبر رسول الله صحابه او ته ورکو هلکه دا څوک وی صاحب الحبشه چې هغه باچا او د حبشو هلکه دا خبر کله ورکو فی الیوم الذی په هغه ورځ کې ما ته فیه چې په کومه ورځ کې هغه مړ شو بلکې تاسو ویلی دي په هغه ټیم کې چې په کم ټیم کې هغه مړ شو حضرت جبریل راغی رسول الله ته خبر ورک وقال او رسول الله وی استغفرو تاسو بخنه وغواړئ لاخیکم دپاره د خپل رور مسلمان وعن صالح بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې یقینا د الله رسول صف بهم هغه صفونه یې جوړ کړه د صحابهو فی المصلا په عیدګاه کې هغه کوم ځای چې عیدګاه و هلته یې صفونه جوړ کړه او فصل علیه او مونځ یې د جنازې وکړه په نجاشي وکبر علیه اربعه او څلور تکبیر یې پې دا یو دغه دا بله واقع بیانوي باب تقاسم المشرکین دا باب دی د یو بل سره د قسم کولو د مشرکانو علی النبی صلی الله علیه وسلم خلاف د پیغمبر علیه السلام روره دلته مسلمانان لاړل حبشو ته په پنځم کال د هجرت یو ځل لاړل تاسو ویلو یولس کسان دوباره بیا هجرت وکړو څه د پاسه اتیا کسانو دا به درته دا واقع راشي چې کله دوی لاړل حبشو ته د مکې مکرمې خلکو دوه کسان وفد جوړ کړه چې تاسو لاړ شئ او نجاشي باچا ته ووایه چې دا ماجر موږ ته واپس کړي دا دوه کسه چې لاړل دی کې عمر ابن العاص هم نجاشي بادشاه سره خبرې وکړې تحفې د وزیرانو له یوړې وزیرانو د نجاشي د دې دغه د عمر ابن العاص او د دې وفد مرګتیا کوله ځکه هلته کې رشوت دی خوړلی چې حضرت دا شریر خلک دي او دشګرد خلک دي او دوی په مکه کې مغوبلې جوړې کړې وي او ستا وطن ته راغلي دي دلته مغوبلې جوړی او صاحب داسې دین بیانوي چې هغه نه زمونږ مذهب دی او نه ستاسو مذهب دی او دا مونږ ته واپس که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جعفر راوغوښت هغه ټول ماجر یې راوغوښتل جعفر صاحب یې هلته بیان وکړو هغه بیان په ده باندې ډېر لوی اثر وکړو او هغه د وجې نه بیا دی مسلمان هم شو د اندازې قدر یې وکړو او دا د مشرکانو دا وفد ناکامیاب راولېږ چې کله د مکې خلکو ته معلومه شو چې وای نجاشي باچا د مسلمانانو دومره قدر کوي د دوی حسد نور زیات شو اراده د دې وکړه نعوذ بالله چې موږ د رسول الله قتل کو قتل کو نو دوی یو وفد جوړ کو ابو طالب صاحب ته رالل چې دا ستار واره چې زمونږ د قوم خلاف دی او زمونږ د خدایانو خلاف دی دا مونږ ته حواله که چې مونږ یې قتل کو او که نیواله کې نو زمونږ به ستا د قوم ټول قوم سره بایکاټي نه به دله ښځه درکوو نه به دنه ښځه کوو نه به د باندې څه خرڅوو نه به دنه څه شیلو ابو طالب ورته ووی رورو که خبره وسره وکې که دلیل وي وسره بیان کې پاتې شو دا خبره چې تره ولګي او روارم دشمن ته ورکړي نو دا خو دنیا چېرته نه دی کړی چې زه تاله سل را درکم راشې خبره وسره وکې کینې وسره باس وسره وکې خیر دی قوم را پاسېدل دا محسب چې تاسو ورته وایې محسب دا دیره نه ده په دیره کې چې تاسو ودرېږئ مخ په مشرق دا علاقه دلته بنی کنانه اوسېدل د دې بنی کنانه او په علاقه کې جرګه وشوه د قریشو وکړه یو خط یې ولیږه او هغه خط کې دا و چې زمونږ به د بنو هاشمو سره بیکاټي ما وی نه به تې ښځه کوو نه به ښځه ورکوو نه به پې شی خرڅوو نه به تې شی اخلو دا خط یې راواغېشته په خانه کعبه کې یې دغه کو راځوړند که دا اوس اووم کال د هجرت دی اووم چې دا معاهده وشوه بنو هاشم خوارانو سره ټولو قوم بایکاټ وکړو بني مطلب نه دي دا تاسو ویلي هغه راپاڅېدل مرګتیا د بني هاشم وکړه چې دا زمونږ د تره زامن دي چې دوی سره بایکاټ کیږي موږ هم د دوی ملګري یو بني مطلب هغوی د بني هاشمو مرګتیا وکړه بدبخت ابو لهب نو د بني هاشم و د رسول الله تره و هغه راپاڅېدل د بني هاشمو سره تعلق کټ کوي زه ملګری د دغه یم د دې نورو قریشو یم هغه د دوی سره ودرېد مسلمانان مجبوره شو دا تاسو چې وایې دغه دی دا مکې سره دا دې طرف ته دا غر نه دی دا ټنډیلونه چې پکې دي دی ته به پخوا شعب ابي طالب وي دا خواران مجبور شو دې غره ته رالل دا دوه ټنډیلونه چې تاسو ووهئ دا ټول دته شعب ابي طالب به وي اوس ورته غالبا دغه وایي شعب علي ورته وایي شعب علي مونږ یو ځل دغه علاقه کې هوټل و نو په هغې لیکلي و شعب علي درې کاله دا خواران دلته و نه روره ډوډۍ ورته به یې پرېښوده نه به یې پې اوړه خرڅول نه به یې پې انډۍ خرڅوله نه بل څه نه بل څه او دې ماشومانو به د شپې د لوږې او د تندې نه دا چغې والي درې کاله خوارانو داسې تېر کړو درې کاله پس رسول الله صلی الله وسلم خپل تر ابو طالب ته وایي کاکاجي خبر خو نه وایي څه چلو شو وایي هغه کاغذ چې د کافرو په خانه کعبه کې ځوړند کړی دی په هغې باندې وینې لګېدلې دي او چې د دوی هغه کمې ګنده خبرې دي هغه یې ټولې خوړلې دي او چې کوم د الله نامه پکې ذکر شوې ده یا داسې د رسول الله نامه ذکر شوې ده هغه پاتې ده هغه یې نه ده خوړلې وایي خر واره رښتیا وی وایي او ابو طالب راغی قوم ته وایي چې زما رواره چرته دروغ نه دی ویلی زما رواره وایي چې هغه تاسو کوم کاغذ چې لیکلی دی هغه وینو خوړلی دی یو د الله ذکر د الله نامه د رسول الله نامه هغه نه ده خوړلې زما رواره چرته دروغ نه دی ویلی خو راځی فیصله به وکړو که زما رواره رښتیا ویلی بس مونږ سره ولې دونه ظلم کوي مونږ سره دا دغه پرېږدی دا چې بایکاټ هم کړی دا پرېږدی چې مونږ خپل وطن ته راکوشو او که نه هغه نه وه خوړلې او زما رواره دروغجنو نو راشه زه به د ترواره در حواله کم که قتلوې قتل یې کې او که پرېږدی یې پرېږدی د سردارانو وته ووی اوس دې د انصاف خبره وکړه چې دوی لاړل د خانه کعبې دروازه یې کولا وکړه چې ګوري هماغه کاغذ دې وینو دغه کړی و خوړلی و یو د الله نامه یا د الله ذکر یا د رسول الله نامه به چې وه هغه یې پرېښې وه بس د هغې د وجې نه دا مشران لاړل او عذر یې وکړه دوی ته او د هغه نه یې راکوز کړه هغې ته دغه وایي ښه د د بني هاشمو خلاف چې قریشو کومه معاهده کړې وه هغه بیان بابو تقاسم المشرکین تقاسم منا د یو بل سره قسم کول اکثر چې خلک معاهدې کوي په معاهدو کې قسمونه دا باب دی دغه معاهدې د مشرکانو علی النبی صلی الله علیه وسلم خلاف د پیغمبر علیه السلام حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ووی حین اراد حنینا کله چې هغوی اراده وکړه د غزوې حنین چې حنین ته تلل د غزوې حنین ته مکه فتح شو بیا حنین ته تلل نو څه وایي منزلونه ځای د اوسېدو زمونږ به غدن سباله انشاءالله که د الله خوښه وشي نو هغه به چرته وي بخیف بني کنانه هغه به وي په هغه خیف بني کنانه کې خیف دا د غره لمن ني غری غر ختم شي دا لاندې لمن دې ته خیف وي دغه نه دی مینا په مینا کې جومات دی هغې ته تاسو وایې مسجد خیف ځکه دام د دې دغه په لمن کې دی د دې غر نو دا دلته دا غر دی بنی کنانه دلته اوسي د غره لمن ده دې لمنه کې دا غټه جرګه شوې وه حیث تقاسمو په هغه ځای کې چې دوی د یو بل سره قسمونه وکړل علی الکفر په کفر باندې نو ما وی چې کله رسول الله ته نو وی الکه هغه ځای به سهار له دمه کوو د د څه لپاره کوله دپاره د اظهار د شکر چې یا خو دا وخت چې دلته زمون خلاف جرګې کېدې او نن الله داسې وخت راوسته چې الله دا علاقه مونږ ته راکړله بس دی